ما ته وزن دعا وکړه نو باران چا ضرورت په هغه د خدایو کې چا ضرورت نه هغه د خدای نه کوي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه تاسو لا صاحب هدايه شرایط اته د مزارعات ذکر او فرمایل او بیا د هغه لپاره په متن کې څلور صورتونه ذکر او فرمایل درې پکې جایز او یو صورت پکې ناروا او دوه نور صورتونه هغه تاسو هدايه مولانا صاحب ذکر کړل چې هغه دوه صورتونه هم ناروا ورم پاغه باندې تفصیل شوی اوس د قدرت استاد په شرایط باندې مسائل تفریق کوي مسائل تفریق کوي وایا ولا تصح المزارع الا على مده معلومه نسې کېږي دا مزارعات مګر په یو مودې معلومي باندې ځکه شرط دا او دریم بیان د مودې ځکه دا عقد مزارعات یا په منافعو د زمین باندې وي یا په منافعو د عاملو د زمیندار باندې وي ٹھیک شو نو فلهذا معلومول خامخا د مودي په کار دي چې تعین د دا چې الکه د معقودن له تعین وسه او د اغي معیار معلوم چې څومره وخت بالا کې دا معقودن له لکه د منافع د زمکه نه پیدا علي څومره وخت بالا کې دا رب الهار د منافع او د عامل نه پیدا علي دا تعین د مودي اغه د پر معیار شموله یعنی بعینه به معلوم نه وي دوره به معلومي چې دا یو سلس دا د بل مثال په تور دو سلسان دي نور به که یو ضرب یو دانه غنم راوځي هم دوړو په کسی شریک خوش مثلا شائع او یکون خالد شائعا بینهما دا خارج به شائع وي شامل به وي خور به وي بینهما په منځ د دې دواړو کې د څه نه چې یو ته حصہ ورسیږي او بل ور باندې اوزي ولی تحقیقا لمعنى شرکت چې ثابت سي معنا له شرکت او دا موږ یو شرط لګولو چې کوم خارجي پاره کې بدواړه سوي شریکان او کدا چې شرط ولګولو چې پاره سره شرکت ختمېدلو وایمله هغه به عقد مزارات پاره سره فاسد ګرځي کچرتا رب الارض عوامل عقد مزارعات وکړلو خو دې په منځ منځ کې دا شرط ولګاو چې د رب الارض لپاره به لس الکوي فمانه مستقلی د دوی لس فمانه به مستقلی د دوی بلا شرکت د عامل او کدا غیر صفات شول په بعد کې هغه به دوړو منځ شریک دا باطل دا مزارعات ولی لأن به زکه په دې شرط سره تنقطع الشرکت ختميږي شرکت ولی لأن الارض زکه زمکه عصاها قريب ده دې زمکه لا تخرج الا هذا القدر ممکن دا چې د لس پیمانه لپاره او باسي نور باقي سم پاتې نشو د عامل ته صفاتي نشو یا رب الارض ته صفات نشو کې چې د لفظ معنی عامل ځان د پرسه مقرر ګرځولي څه شو وسوار او غدید ک اشتراط دراهم معدوده لاهلهما في المضاربه رسول پیسې ورکړلې او بل ټیک د زبر ته پیسې چلوم به تور مضاربت خدا چا چې پیسې ورکړي به تور مثال هغه ورته وي چې ما ته به زر په یو ځل مستقل راکې په ګټه کې دا غنه بعد ته سو اب معتمد شریک دا سود ده هر مضاربت چې دا پاسید شغه سود ګرځي دا قاعده رستا سود پیچي هر مزاربت چې هغه فاسد شي هغه سود ګرځي دا سود شي یقینا سود شي پوه شو مثلا باندې ډېر خلک چې اوس پیسې ورکوي او بلته دا شرط ور باندې لګي ها چې ما ته بزر په دې میاشت راکې نور ګټه او ما چې سره شریک دا کنه دا سود دی ناروا دی که اشتراط دراهم معدوده لکه شرط کول د رب المال او د مضارب منس کې دراهم معلومه ولا معدوده پشمیار څه پشمیار یا هدیهما یو د دې دواړه یا مضارب له یا رب المال دا حاصل شو دا سود دی دا یو تفریح بلا رب العرض او مضارع عامل دی خو عقد مضارعات تو کوم یاد رب العرض او یاد مضارع او د عامل ولیکن چې دا هر یو دا صاحب البذر دا شرط ولګولو چې زه ما تامن ته عقد مضارعات تا خو زه تخم پکیا چوم غنم پکیا چوم تور مثال خو زه به هغه د تخم په انداز باندې غنم اول اخلم د هغې نه بعد چې څه بچت شول پاتې شو هغه ما ته منځ کې تقسیم دا هم باقي ده ځکه چې دا رب الارض او د عامل منځ کې شرکت فی جميع ما فی الخارج ثم في الخارج وی کیوه دا نه هم باغ تر شریک کله کله دا شرط مؤدی ګرځيږي نزدېواله راړي چې شرکت په باز الکه کې څه شي ختم شي ولی په انداز دا بزر هغه چا واخیستل صاحب البزر باقي چې سوره پاتې په شرکت په جميع ما په خالص شرکت کې به باز باب او یا خو ممکن دا ده چې دا څوره غنم ور باندې اچولې دي دوره لکه غنم راشنه کی دا خو به صاحب البذر یوسي او دا بل کوم کتباس چې دا هغه ته صفات هیڅ نه صفات شرکت سره رانه چې څومره خلاص دا غینه بعد بیا لکه چې صفات شابه تقسیمو ځکه درې صورت دي څو صورت دي درې اصل کې خراج دوه قسمه ده خراج کتنا اقسام ہے بھائی صاحب دو قسم یو خراج وظیفه ده یو خراج مقاسمه ده خراجي وظیفه دې توي چې د مسلمانانو امیر کافرانو تزمه کور کې زمیانو له چې دا کرے خو مکتبه د دې زمه کې نه په کال کې یو لک روپې راکوي یو لک روپې راکوي او یا به مونږ ته سل پیمانه غنم راکوي دې ته خراج سوی وظیفه نو په دې ځمکه خراجي کې چې دا شرط باندې ولګي چې پیره به خراج وباس دا ټیک نه ده ولې کېږي چې ټول دوره غنمو کې چې هغه د یو لکو روپو قیمت ولري په دا بل ملګری ته صفاتي یا کېږي چې ټول سل په مالي غنمو کې چې هغه په خراج کې لرته باقي ملګری ته هیڅ پاتې نشول دا دوه صورت کې هغه چې خراج ور باندې شرط کې یا ناروا دي یو صورت دار چې خراج مقاسمه وي هغه دا چې څه د زمکه نه راوتل سواء كان قليلا او كثيرا موږ تاسو منځ کې بنیمه نیم به حکومت تور کوي او نیم به دا تفاتی د دې صورت کې جائز ده ولی په دې صورت کې الکه قطر شرکت نه راځي خو نیم به د حکومت او باقی نیم چې کوم ده کله کې کړي هغه به د دوړ په منځ کې نیم نیم خوش مسله نو رسېږي ورته وګوریا دا حصہ معلومول یو د عقیده نو دا دوه قسم دي یو حصہ معلومول به شخصي ده یو حصہ معلومول به نوعي ده به شخصها وبه نوعها حصہ معلومول به نوعها دا جایز ده دا لکه عقد مزارعات باطل نه ګرځي به نوعها دا معنی چې ثلث نصف ربع ثمن سدس څوره چوي هغه کې یو دانه یو دانه وی هم په کې شرکت یو دانه څو یې سبا کې درې سي یو یې سبا ته اسامه سي قال ک دوی سي به تنویر محمد هغه کې شرکت بالکل ختمي او چې هغه خراج یا هغه یو حصہ معینه بس باندې وي بنوعه بنوعها ب ها وایي او کدا تعین به شخصي هاوس هغه بیا سینه به شخصي ادم له تسلسل غنم دو سر غنم ایک هزار غنم به مال راکې باقی کې به شرکت دا رقم حصہ معلومول جائز دي خو شي بس دا تیاس خل چې دا یا سره دا ورسره دا سبق بالکل اسانه شي یا څه مسله خل کما اذا شرطا لکه څنګه چې دا دواله شرط کې رفع الخراج او چتول د خراج په دې حال کې چې زمکه خراجي وي چې زمکه څه وي خراتی وی هغه کوم یو صورت هغه اولنی دوا صورت او اخرنی صورت په جایز ځکه غلطه دا خراج معلوم شوی ده به شخصي او کبه نوعه به نوعه او به نوعه چې معلوم څه ټیک ته لکه نیم حکومت شي باقي نیم کوي دوه سره شي خوش مثلا ويكون الباقي بينهما چې باقي د رفع د خراج هغه دوه دوه منځ کې دا باطل رب الارض هغه نه مضارع او د عامل سره چې کوم د حق د مضارعات کو او دا شرط ولګو چې فعل به عشر ورکاو دا غیر بعد چې صفات شي هغه نه هیڅ او ما تامن کې تسمو نو دا عشر و حساب معینه سو به نوې حق به لکه به شتها به نوې ها او چې کله حساب معلومه به نوې ها شي او دا معلومه ولم پکار دی موږ وویل چې سبا تمن لا بذر له هم معلومه خو په ستر کې وې معلومه به شخصها ته به نوې ها به نوې ها به معلومه چې یا سلستا یا ربع دا یا سره کوم ویګه نو عشر خو بالک لسمه یې سره دا الکه تعین د هیڅ ده به نوعها او باقی نشي دا بالکل هر حال کې دو شریک خدای دې وکړي چې لږ غنم راشنه کې څو لس غنم نو لسم غنم به فقیر ته ورکي او دا نه غنم دی ځوړ منځ کې شریک نشه یاد خو شه مثلا تا په دې ګره قربان شمه خانه بخلاف ما اذا شرط صاحب البذر خلاف ته چې شرط کې صاحب د تخم عشر خارج عشر د خارج لنفسه دا به زماوي او للاخر ورته چې دا عشر ستا ولی لانه دا اوس چې د معین المشاع معین دا یو حصہ معین نه بنوعه مشاع بنوعه لا بشخصه خلا فلا يؤدي الى قطع الشركه دا مؤدي نه ګرځيږي الګ ختمولو د شرکت لا ولی نیمه کې په نو کې خامخا دواره شریک کلیږي کړي کما اذا شرطا کله چې دوی دواره شرط کی رفع العشر او چتول العشر چې عشر به طرف ته کیدو او دا ځمکه دوه قسمه ده یو هغه ځمکه ده چې هغه د نهر په غاړه باندې ده د لختي خواته ده د اوبو لاندې ده بل هغه ځمکه ده چې هغه د اوبو لاندې نه ده دا رب الله رسول چې ما ته هغه ځمکه راکې هغه زمکه حاصلات برکه کوم چې د نیر په غاړه او باقی چې حاصلات هغه بستاوي یا عامل وتیل چې نه مال باغ زمکه راکې چې کوم الکه د نهر د مازنیات د سواقي او پراړي او باقی چې راشنه کې هغه بستاوي دا ټیک نه ولیکن چې باقی زمکه هیڅ هم راشنه نه کی الکه وو ته نه سیګو دا راشنه کې نو قسمت دا لکه تقسیم په خارج شرکت په خارج کې رانه وکذالک لا يجوز ان شرطا کثیر د اشترط ما هغه چیز هغه غنم هغه اوربشه على المعصينيات هغه پلویلو نهرونو باندې وسواقي پوړو کې نهرونو باندې وي معناه لاهدهما چې یو د پاره به دغه وي او بل څه غلا دي زما کوي لانه اذا شرط لانه شاندر اذا شويته چې کله شرط کړل شو لاهدهما یو د دې دواړو له زرع موضع معين کش فصل د یو معلوم دی دا افضا ذالک نزدې کېږي دا شرط کول د موضوع معین علاقت شرکت ختمول شرکت ته ولی لأن الشركة على سبيل الشيوع شرکت خو ترکی له سره وي شيوع چې یو هم الکه به هیڅ نه پاتې نشي او دلته کېږي چې هغه ضرورت یې تم راشنه کی او دا چې نیر په غاړه ده دا بلکې یاد رب الارض نه کوي شي هغه عامل شي خوش مثلا لعله ممكن لك دي موضوع معين لره لا يخرج الزرع الا من ذلك الموضوع تراونه الزرع مگر دي الک زين چې کوم ځای الک رمضانيات فاته ده فلا هذا بنا پر مذکور باندې لا يجوز روانه اذا شرط لاحدهما کله شرط تر یو د دې دواړو ده رب العاد عامل لره ما يخرج من ناحيه معينه چې دې طرف نه راوځي او رب الارض دې طرف نه راوځي او عامل دا ټیک نه ولی اخر ما یخرج من ناحیه اخرى ممکن دا چې ناحیه اخرى له سر سره شنو نه کی او الان کې دې دواړو په خارج شرکت تعالی سبیل شو یو سبیل شو لاونه چې یو به هم پاتې کیږي نه کلی راوته یو کډیر وکذا اذا شرط لاحدهما تبا والاخر حب یو چې دا غنم به زمای مشبله کوي ها ستای دا تکرار ولې انه شان د عصا قرير يوسف چې ورسیږي هو دغه کښ له آفت یو آفت سماوي فلا ينقد الحب غنم له سر راسني خالي دندر ویلاړي یا د نس ولا يخرج الا تبا مگر بوس راوځي بوس پیژنې مخصوص وایي مو فروړه ورته وایي خلا شابه څنګه وکذا اندا شان د جایز نه ده اذا شرط تعالی کایتیبن چې کله شرط یې لکه دا بوسه نسبین دا وایي چې یاره دا غنم په ټول درب الارض کوم چې بوستي ابا نیم درب الارض او نیم به دا عامل دې ست هم دا جایز نه ده ولی لانه دغه دغه شرط د تبه نسبین او د حبل احدهما دا مؤدی ګرځيږي الک علاقه شرکه ختمېدل شرکت له فيما طاغت کې هو المقصود کله ته غنم له سبا شنن یا د نو د چا چې غنم شت کړه هغه او یا د نو او هو الحب مقصود هغه دعنات ولو شرط الحب نصفين ما چې څه راوځي د دې ځمکې نه دا به د رب الارض او د عامل منځ کې نیم نیم تقسیمېږي خو د تیبن ذکر نه وجودن او کنه ویم له عدمن هغه په مخ کې حال باندې چې کوم د پرې خودل نو بیا دا صحیح ده که صحیح نه ده دی وایي صحت دا مزارعات صحیح ده ولی شرکت په مقصود کې راغلی که په غیر مقصود کې شرکت نه راغلی فرق نه کوي امخ کې صورت کې تیمه نسبینو حب مقصود په هغه کې شرکت نو هغه کې رئیس دی یو راشي د بل کول سره په شریک وایم نه یاره شو مثلا اشتراک عاشر کې فيما هو المقصود ها تکفل مزارات خو صحیح سمیم غنمه ضرب الارض او نم د عامل د بصر ذکر خړې نه اوس بصر کم کی فوایس ثم تمن یکون لصاحب البصر چې ته کومه چولوي مست د هغه وي کرب الارض څه ولوي او کامل ٹھیک ولې لانه راتبا لما املكه دا دیواله وزارت تمیز د صاحب البذر فی حقه فحق صاحب البذر کې ها ما ته وښه قاعده دا ده چې دا نما د ملک چې دا مالک ته ثابتيږي بغیر د شرط بغیر د شرط او نما د ملک د یو چا چې بل چا ته ثابتيږي دا سره د شرط سره د شرط اوس دلته لکه وای چون کې په دې صورت کې تیبا متعلق خبره نه ده سوي اوس شرط نه ده لګیدل نو چې نه ده لګیدل نو په کار ده چې نه ده عامل شي چې صاحب البذر نه ده ځکه چې هغه د پاره ثابت دی په سره ثابت په شرط باندې او شرط دې نه ده لګیدل چې دا بنیم نیم او په کار ده چې صاحب البذر ته هم لکه ثابت نسی مونږ وایو چې نه دا د صاحب البذر کی دغه د د د ملک نیمه ده بغیر شرط هم د ده البته چا چې تخم له واچول د هغه سب پکې رسیدل هغه شرط چونکې د شرط ذکر نه شو د هغه حق نه جوړ کېږي جوړي مطلب لانه نما ملکی فی حقه دا تبا نما زیادت ملک د صاحب البذر په حق وفي حقه لا يحتاج الى شرط په حق ده کې احتیاج شرط نشته او که شرط احتیاج ده او خو الکه هغه چاته ضرورت ته چاغه عامل او نو عامل لپاره خو شرط شوی نه نو هغه هغه شریک هي رب والمفسد هو الشرط مفسد خو الکه وایي سو شرط چې یاد عامل لپاره شرط چې دا به ټول زما یا لکه د مالک ته شرط خلص راغلی نه د فلحاظ د مالک شي دا اور فعادت دار ہے چې غنم نیم بس په نیم کې دیو بي نیم ولانه بفيما تغسرت في عرف اعتبار لم ينص عليه المتاخران چې تصریح نه کړي په غوونه متاخران کوم متاخران تصریح کړي دا پسې کړي غنم دانو باندې او بس له سره ذکر دا غره هغه تعبیر عرف کې دا قانون چې غنم خلک معلومه بس نه معلومه هغه خود به خود غنم متابع غنم چې دې سره سره بوس هم او بل دا ولې انه طبل الحب دا تابع د دانو دي وطب يقوم بشرط الاصل وطب يقوم بشرط الاصل او طب دا ثابتيږي په شرط اصل باندې په اصل غنم کې خو شرط ولا کړي رب العالمین عامل لپاره چې بزر نو لکه په طب کې هم دا شرط چې هغه د پاره شرط سوی ځکه به دواړه ته یو بل دیو جوړی چې د نیمه د ملک او بل بل دیو جوړی چې سره کې شرط نیم بدل یو نیمه سړی سي امینوي هدا فتوا معلومیږي د مشایخ په مذهب ده ها د سنې لکه چې د متر والے باندې فتوا ورکړي لکه هدايه مولا چې چا مذهب رستو ذکر کی او دا غي دلیل رستو ذکر کی چې ګل اصحاب الترجیح نه دا غي مذهب ترجیح حاصل دی کتاب القول الثل کله دا لا قول راجع هغه دغه کتل ټول کې راځي دی پوس قول راجع ماجی مو ګوري ښه هدايه کې خپل معلومه ده چې دا قاعده یادې پوس خدای دې خور سره کې قاری کړي دې ګنې قاری کړي خره ولو شرط الحب نصفين وتبا لساع البدر صحت شهيده کچيري دانا وتبا دا کدا دا شرط ولا ګل صورت دا چې غنم ما سامنس کې شریک کې نیمستانیم زما البته کوم چې بوستي هغه به دغه چا وی چا چلې کوي غنم پکې واچول تخم واچول صحت دا صحیح ده ولې لانه حکم عقد دا مقتضا د صد عقد مقتضا د صد عقد پښتو پوی کې نه پوی پښتو پوی ا دا تاسو ماشین په دې باندې بحث کړئ عقد عقد مصارعت اوس اصل مقصود کې دانه ده مقصود هغه کې شرکت راځي اوس چې دا ذکر هغه کوا د دې تبن اونشي د دمتر ولا مسله لا تعالی د صاحب البزر او کله تبن ذکر وشي په دې چې دا د صاحب البزر بیا خو به طریق اولاد سره نیمه خو لیکن دا بوس په هغه چای چا چې تخم نه اچولې دا فاسد لانه شرط يؤدي الى قطع الشركه دا یو شرط چې دا معادي ګرځيږي لکه قطع د شرکت لا بان لا يخرج الا تبا ممکن دا له تر سره لکه غنم راشنه کې دانه تر راشنه بوس نو بس خو هغه دی الکه دی چا سو چا چې څوک نه شیندل او کوم چې صاحب البدل هغه د ګرځي ستاسو په مسجد کې ها لا يخرج الا تبا واستحقاق غير صاحب البدل هغه بشرط اه او استحقاق د غیر صاحب البذر اے دا د بوسو حق چې جوړېده د صاحب البذر د کلمه د ملک او د غیر صاحب البذر جوړېده چې شرط لګول خو کوم شرط صحیح که فاسد صحیح او دا شرط صحیح که فاسد فاسد نو فلهذا لکدل سره حق جوړ اوس اوس نه الکه نشي و استحقاق حق جوړېدل د بوسو د غیر سائل بذر دا په شرط راغی خو لیکن شرط دا چې دا لکه فاسد هغه په شرط تصحیح به د حق جوړي ټیک شموله و اذا صحت المزارعه فالخارج على الشرط مزارعات عليك صحیح سره ټول شروط پکې مولانا را لاته شروطونه اوس عليك غنم وکړل راشنه شو نو فل خارج على صح على على الشرط دا خارج به تقسیمیږي په شرط باندې که په نسبت باندې شرط لګولې که په ثلث لګولې ولی لصحه الالتزام ځکه دغه التزام چې رب الالتزام على كساب البذر په ځان باندې کړل چې زه دا غیر سال البذر ځان سره شریکوم د التزام شرعا صحیح ده شرعا صحیح ده چې صحیح سره ولکه چې التزام راشي غنه بعد د لزوم التزام راشي غنه بعد اسوي لزوم نه چې دوه دواړو التزام وکړ صاحب البدر په ځان دا لازمه کړ چې زه بغیر صاحب البدر ته حصہ ورکوم التزام راغی دغه نه بعد لزوم نه دغه ملک صاحب سره ورکړي خوشي مس وإن لم تخرج الأرض شيئا هیڅ شي زراونه وتل خدای شان فلا شيء للعامل اوس به عامل د سينو ته چې مړ څوخ راونه وتل ما دومره خواري وکړ اوس یو سور پیرا کنه سو روپے راکت نه یا دې څه خبر خاله ولی لانه د عامل یستحق شرکتا عامل حقدار د خارج د دې شیز د تور شرکت په انتها کې ولا شرکت په غیر خارج شرکت په خارج کې په غیر خارج او خارج شته نه اجماع مشترک نشته نو لکه اوس نور زیاتې پیسې څنګه غواړي د رب الارض د رب الارض هم تاوان شته ځکه دوه ورځې مکه چې لکه مفته شپږم یا څه قرباني تیر شول د عامل عمل ځای شو د رب الارض مکه څه شو وإن كانت سوال سوال دا چې مړه دا خو اجاره ده او دی عامل خو اجاره پر وکړل ځکه د عامل کار سو غنم شیندل زما کارول نو دا عمل پوره کړی کنه نو په کار دی خو لکه دا عقد مزارات په ابتدا کې اجاره و نو د د د اجیر په مستاجر باندې حق جوړیږي که مستاجر الک اعلان کړه موږ وايي بالکل صحیح د د اجیر حق په مستاجر جوړیږي اجر دلته مسما ده که غیر مسما دلته مزدوری مسما ده د عامل که غیر مسما ده معلومه ده چې هغه د څنګه نه سره اوزي چې نه راوته نو سوال ورکی هغه هلي چې ولا ورکول یا د نس او کنه ته لکه زرسي لکه کشمیری ولا پتا کړه غزمه کې ولاړه ولې یا د نس غوړ دا هغه مزدوري خو معلومه وه چې د ځمکې نه څه راوځي ټیک ده نو چې هغه اجر مسما راوله ورته نو څه وله ورکړي جب نه وله ورکړي ها خدای خفرې فالاجر مسما نو ان كانت الاجاره اگر که د عقد مضارات اجاره په ابتدا کې فالاجر مسما مزدوري خو معلومه ده چې خارج ده نو فلا يستيقظ حق الله جوړيږي عامل غیر غیر د اجر مسما تاسو پښتو پیږي ځکه هغه عقل لاندې راغلی نه دی او دی لکه وایي رب الارض یا رب صاحب البذر التزام د دې نه کړی چې زما خامخا تعالی مزول کوم که غیر التزام کړي خو رسوي کړي د مسلمان کړي غیر مسلمان التزام کړي چې د التزام نه بعد بیا څه راشي التزام نه بعد بیا څه لزوم راشي سړی سي په خلاف مې اضافه صدد په خلاف ته وخت کله اجاره فاسد شي هغه کتر آشنا سو کر آشنا سو ته څور تور کې او على اجر مثل في ذمه ځکه هغه سره چې اجر مثل دا په ذمه رسېدي دا مستاجر دي مالیت په اعتبار باندې څه په اعتبار او دلته په ذمه د مستاجر باندې د مالیت په اعتبار خو په یو معلوم څه کې چې هغه د ځمکې نه راوځي پیږي کنه پوي حالا ولا تفوت ذمه بهدم الخارج او ذمه د دې مستاجر خو په نرا وتل د خارج سره لکه ختميږي نه ختميږي ها ته د ذمہواري ختميږي نو خو سره اصل کړنه خو زما کړی درشنه پوي قال دا ډیر اسانه دی بس قال په لونه یا چیز ده د لیکلي سي مزارات می جو اصلي کړه جو درخت کیت می نشي